چې د شپې سره تعلق راغلی نو شپه څومره عزتمند شوه نو انسان خو خامخا عزتمند دی ان انزلناه فی ليله القدر بشک موږ نازل کړی دی دی قران لرا ان شروع یې شوی دا د نزول پاغه شپه د قدر کې وما ادراک ما ليله القدر او سشي خبر کته لرا چې صدا غشپا د قدر او د عزت ليله القدر خير من الف شهر غشپا د قدر او د عزت چې دا بهتره ده د زرو میاشتونه عبادت پاغي کې تنزل الملائکه والروح فیها نازلیږي ملائکه او خاص کر جبرئیل علیہ السلام په دغه شپه کې باذن ربهم په حکم د خپل رب سره من کل امر په هر کار او هر فیصله سره سلام هي حتا مطلع الفجر امن او سلامت یاوی په دې شپه کې او یدا تر خطو د سبا پورې